علمي، ښوونیزه او روزنیزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي دي. که انسان دا ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې د عموم مقاصد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا د دیموکراسۍ فسادونه هم بیانول دلته یو بل دلیل په دې خبره باندې بیانوو چې دیموکراسي د اسلام ضد نظام دی او کفر دی او هغه دا چې د دیموکراسۍ مفکوره چې هر څوک لري او دې نظام ته تسلیم څومره خلک دي نو هغوی د اسلام په نقصان باندې ګواه دي اسلام ناقص ګڼي او د اسلام په نقصان باندې قول کوي چې اسلام نیمګړی دی او دا پوره نه دی او دا ځکه چې دی د دا خو مني چې قرآن کریم الله را لېږلی دی او په ژبه باندې دا اعتراف او اقرار هم کوي چې قرآن کریم یو قانون دی لیکن د عمل په میدان کې او سیاست په میدان کې دی قرآن کریم شاته ګڼي قرآنکریم صرف د تصوف کتاب ګڼې چې دا ګنې د تصوف کتاب دی او په دې کښې د عمل قابل څه شی نه شته دی د تنفیذ قابل په کښې څه شی نه شته قرآنکریم په محراب او منبر پورې او په کور او په حجره پورې خاص کوي چې کور کښې قرآنکریم لوله د برکت دپاره په خپله حجره کښې د قرآنکریم ختم کوه هغه هم چې کله در باندې مریضتیا او تکلیف راغی او جمعه په ممبر باندې بیانوه نور په عملي ژوند کښې قرآن کریم قابل د تنفیذ نه دی د دې لپاره دی داسې فکر کوي چې موږ مجبور یو چې خپل قانون او نظام جوړ کړو په دې باندې دی په خپله اعتراف کوي اقرار کوي د دې اتم صنف معلومات مدني په نامه باندې کتاب دی د دري والا دیارلس سوه نهه اتیا کښې چاپ شوی دی یولسمه صفحه وګورئ په دې کې وايي چې در جهان رژیمهای سیاسي ګوناګون وجود دارد که بهترینی آنها رژیم دموکراسی و دولت ملی میباشد په دنیا کې وايي قسم قسم سیاسي حکومتونه وجود لري چې د ټولو نه غوره دموکراسي او ملي دولت دی همدا دی چې په قرآن کریم کې سیاسي نظام شته دی الله مونږ ته سیاسي نظام را لېږلی دی خو په دې خبره باندې دی د اسلام د سیاسي نظام نه انکار کوي وایي په ټوله نړۍ کې قسم قسم سیاسي نظامونه شته په ټولو کې بهترینه وایي دیموکراسي ده او ملي دولت دی اوس که دوی چېرته په اسلام کښې سیاست نه مني چې اسلام کښې سیاسي نظام بلکل شته نه نو بیا هم دیموکراتان کافر دي او په دغه کتاب کښې کفر ور زده کوي ماشومانو ته ځکه چې د اسلام د سیاسي نظام نه انکار کفر د اسلام کښې سیاسي نظام شته او که وایي چې په کښې شته دی لېکن دېموکراسي که غوره ده نو بیا د اسلام د سیاسي نظام نه که دېموکراسۍ غوره ګڼل د قرآن د سیاسي نظام نه دېموکراسي غوره ګڼل دا که کفر نه وي نو تاسې ویې وایئ دا هم کفر دی او په دې باندې دی کار کوي همېشه دپاره د دی هدف دا دی چې دا سیاست او عقیده دا سره جدا کړي دین او سیاست سره جدا کړي خو په ډېر باریک انداز باندې دا دیموکراتان او دا کفار لګې دي د مسلمانانو په ذهنونو کښې پېچکاري کوي کفر پکې ورڅي او د کفر تخم پکې شیندي په داسې شان باندې چې مسلمانان پرې بلکل پوهېږي نه یو پلار خبر هم نه دی زوی هلته کافر شوی دی عقیده د اسلام د لاسه ورکړې ده عقیده د کفر یې جوړه شوې ده که دا مونځ هم کوي که دا روژه هم نیسي که زکات هم ورکوي که حج هم کوي که تهجد هم کوي که تلاوتونه هم کوي که ختمونه هم کوي که الله ته هم ژاړي چې اسلام نیمګړی وګڼي کافر دی او که دا نیمګړی ګڼل نه چې څوک د اسلام سیاسي نظام نه مني وایي چې نور هر څه پکې منم خو سیاسي نظام یې نه شته نو دا که د اسلام نیمګړی ګڼل نه وي نو تاسې یوئ او که د اسلام سیاسي نظام مني خو یې دیموکراسۍ نه لاندې ګڼي او غوره د دیموکراسي ګڼي نو بیا که دا هم کفر نه وي نو تاسې یوئ ځکه قرآن کریم خو مونږ ته صفا وایي چې الیوم اکملتو لکم دینکم ما تاسې ته نن ورځ دین در پوره کړ واتممت علیکم نعمتي او خپل نعمت مې در باندې پوره کړ ورضیت لکم الاسلام دینه او تاسې نه یوازې په اسلام راضي کېږم د اسلام نه غیر بل قانون نظام سیاسي معاملاتي اخلاقي عبادتي عملي عقیدوي هېڅ شی د اسلام نه غیر بل نه منم نه پرې راضي کېږم دغه دین اصولا پوره شوی دی، فروعا پوره شوی دی، په اعتبار د کم سره پوره شوی دی، په اعتبار د کیف سره پوره شوی دی، په دې کښې نیمګړتیا هېڅ پاتې نه ده. نو آیا هغه څوک چې هغه د دیموکراسۍ د سیاسي نظام په ښه والي باندې او په بهتروالي باندې اقرار کوي، ایا دغه به په دې ایت باندې کافر نه وي؟ د دې ایت نه به منکر نه وي چې الله وایي چې دین یې پوره کړی او دا وایي چې نه دین کې نیمګړتیا شته، سیاسي نظام په کې نه شته، اوس به مونږ دیموکراسي را اخلو د هغې په ځای به یې ږدو چې په غرب کې جوړ شوی نظام دی او یا په کې سیاسي نظام شته دی لیکن دغه خراب دی بېکاره دی مونږ د هغې په ځای باندې دیموکراسي را وړو هغه خوښوو دا کټ مټ د دې ایت نه انکار کول دي او په دې ایت باندې کفر دی. دا خبره واورئ دا قاعده ده زمونږ په دین کښې چې زمونږ دین تجزیه نه قبلوي تجزیه په دې معنا چې یو سړی وایي چې په رسولانو مې ایمان راوړی دی ټول منم خو هغه یو پلانې پیغمبر پکې نه منم نو د یو پیغمبر نه په انکار باندې دا کافر کېږي هغه چې هر یو بلا استثنا او که د ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان اعتراف کوي خو د یو کتاب نه پکې انکار کوي نو دا هم کافر دی یوې عقیده ده، ایمان هم ورته ویلی کېږي، دویم په دې کې عبادات دي، عملونه هم ورته ویلی کېږي، اعمال، درېیم معاملات دي، تجارتونه او کاروبار، چې دې ته اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند هم ویلی کېږي، اخلاق دي او بل یې سیاست دی. نو چې یو څوک را ولګېد، په دې پېنځو کې یې یو برخې نه انکار وکړ چې زه دا دین ټول منم، خو عقیده یې نه منم، نو بس نور دین دې بیا کوي، دا نور دین دې نه دی قبول. او که وایي چې نور زه لا ټول منم خو سیاست ته له د اسلام نه منم او د دې په ځای دیموکراسي راولم او دا په ټوله نړۍ کښې چې څومره نظامونه دي سیاسي په هغو ټولو کښې دا غوره دی نو دا کافر دی دې قول له تاسو اوس څه کومه توجیه کوئ دیموکراتانو چې په خپله مې اقرار کړی چې در جهان د جمهای سیاسي ګوناګون وجود دارد که بهترین آنها رژیم دیموکراسي و دولت ملي مې باشه او تاسې هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې هغې په دغه مکتبونو کښې خپل ماشومان اچولي دي او په هغې کښې د اسلام نه د دې اولادونه اوړي او دی پرې خبر هم نه دي چې تاسې ستاسې د دغه بچو عاقبت به څه انجام به څه چې نن دې ته د دیموکراسۍ او د سیکولر افکارو پېچکارۍ په ذهن کښې کېږي او دا تشه دعوا نه ده اوس د خپل ماشوم د اتم صنف مدني معلومات را واخلي په هغې کښې به په خپلو سترګو وګوري د دیارلس سوه نهه اتیا یم کال چې کوم چاپ دی په خپلو سترګو به وګوري چې دا قصه په کښې لیکلې ده استشهادات د دې د کتابونو نه او د دې د مضامینو نه نور هم ډېر دي او دا مسله د دې په قانون اساسي کښې هم واضحه ده انشاءالله دې باندې وروسته بحث کوو الله رب العالمین فرمایي وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه قرآن زما مستقیمه لاره ده دې پسې روان شي دې تابعداري ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلي د قرآن او سنت نه غیر د نورو ګڼو لارو تابعداري مه کوئ چې ګډ وډ به شئ د سمې لارې نه به م واړئ ذلکم وصاکم به دا د الله وصیت دی تاسو ته چې په دې تاسو ته وصیت کوي لعلکم تتقون عمل به وکړئ چې تاسو د ګمراهۍ نه بچ شئ جهنم د اور نه خوندي شئ واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو د الله رب العالمین په دین باندې منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې رسۍ نه مراد دلته قرآن او سنت الله رب العالمین وایي چې قرآن او سنت دا د هدایت لاره ده مستقیمه لاره ده دی وایي چې دنیا کې ډېر نظامونه دي ټولو نه غوره دیموکراسي ده او نور هم پکې غوره شته مونږ ټولو نه غټ کفر پکې دیموکراسي ده او نور هم ټول کفرونه دي سوا د اسلامي نظام نه ډېر مردارول دیموکراتان غواړي. ډېر وژل هغه کسان غواړي چې هغه د دیموکراسۍ په خدمت کښې دي او نور ټول د وژلو دي. نو دا په دیموکراسۍ کښې بل غټ فساد دی چې دا اسلام ناقص بولي، ناقص یې ګڼي، دا ورته نیمګړی ښکاره کېږي او د اسلام په ځای باندې نور نظامونو ته ترجیح ورکوي او دې لپاره دعوت کوي او د دې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. بل فساد په کښې دا دی چې دا د مسلمانانو د ټوټې ټوټې کولو دپاره او د دې لپاره چې دا جمهوریت پرې ښه تطبیق شي او پرې قایم شي د دې لپاره د مسلمانانو تر منځ ډلې ټپلې جوړول ازاد ګڼي په جمهوریت کښې د احزابو جوړول د هر چا قانوني حق دی که څوک کوم سیاسي او یا اسلامي حزب جوړوي نو کولی شي تنظیمونه ډلې ټپلې او باقي عسکرو یې تېښته غوره کړې ولله الحمد د حرص ولایته تازه خبرونه وایي چې د الله په فضل د اسلامي دولت مجاهدین د نصري ځواکونو حمله د تدمر ښار په شمال او جنوب ختیځ کښې په شا تمبولي خبر زیاتوي چې جنګ په سپکو او درنو اسلحو پیل شو او د اسلامي دولت د ثقیله اسلحو کتیبې د نصري پوځ په کاروان دېرش پیره وکړل چې اکثره یې په هدف لګېدلي دي په همدې حال کښې وروستی ټک هم د هدایتشي میزایل په واسطه له منځه تللی. د یو بل خبر په اساس د یاد ښار په جنوب ختیځ د سبخة الموح په منطقه کښې هم درې تنه مرتدین وژل شوي. د تدمور د شمال څخه خبرونه وایي چې د څو ماینونو د انفجار په نتیجه کښې د نصیري پوځ څلور تنه وژل شوي او یو نظامي ګاډی یي له منځه تللی. او له صلاح الدین ولایته تازه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت ښکاري شاتلمو یو بارودي موټر د تکریت ښار په اتباع سرک باندې د روافضو په منځ کې انفجار کړی چې د تلفاتو په اړه یې دقیق معلومات نه شته د یو بل خبر له مخې د بیجي او حدیثه ښارونو تر منځ په لویه لار مجاهدونو یو مین انفجار کړی چې په نتیجه کې یو نظامي آله د سره د چلوونکي له منځه تللې ولله الحمد او د موصل په ښي اړخ کښې هم د اسلامي دولت نښه ویشتونکو شپاړس تنه مرتدین وژلي چې افسران او د مرتدینو نښه ویشتونکي هم پکې شامل دي ولله الحمد د یاد ښار د ښي اړخه په یوه بله خبره کښې راغلي چې په الله تعالی توکل څخه وروسته دوه استشهادي ورونو ابو مصعب المصري او ادریس العراقي تقبلهم الله په یو موټر کښې کېناستل او باب التوب ته نږدې یو روډ ته ثقیله اسلحې په واسطه د عراق په اتحادي پوځ برید وکړ څو شېبې وروسته یې د الله اکبر په ویلو خپل بارودي موټر ته انفجار ورکړو چې په پایله کې لسګونه مرتدینو ته مرګ ژوبله واوښته، نهه عرادې همر ټانکونه، یو روسی تانک، یو کوکجار تانک او شپږ عرادې نظامي موټر چې درېیو یې میزایل انتقالول له منځه تللي ولله الحمد. وروستی خبر مو هم له موصله دی، د یاد ښار له ښي اړخه خبرونه وایي چې په الله تعالی توکل نه وروسته استشهادي ورور ابو محمد الله عراقي تقبله الله خپل بارودي موټر ته په المهته منطقه کې د عراق د اتحادي پوځ په منځ کې انفجار کړی چې په نتیجه کې یې د الله په فضل لسګونه معتبر جوبله اوښتي، څلور حمر ټانکونه یې له منځه تللي او ګڼ نور نظامي وسایط یې هم زیانمن شوي. همدارنګه د میزایل په واسطه د مرتدینو بي اېم پي ټانک د اور خوراک شوی او د موصل الجدیده او حیو الرساله سیمو کې چې د موصل په لوېدیځ کې موقعیت لري، د اسلامي دولت د مجاهدینو سره په جنګ کې څلور تنه مرتدین وژل شوي. ولله الحمد. دا او د نن ورځې لنډ خبرونه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جهاد منکرینو کښې شمار کړو نو موږ موږ باندې بیا د تکفیریانو حکم لګوي د خوارجو حالانکه عملي جهاد څه چوک څه نه کوي د عملي جهاد نه کول دا دي که چند افراد وي ښه یو کس په وزیرستان کښې وي بل کس په اسلام آباد کښې وي بل په کراچۍ کښې وي که نه بل په یو ملک وي بل په بل ملک وي هغه تتر بتر خلق وي حقیقت که مسلمانان وین نه مثلا بریلیان شیعه ګان هغو کښې هم داسې ګروپ کم از کم نشته چې هغه د دې قایل وي چې د رمضان روژه باندې خو موږ ایمان لرو منو یې انکار ونه نه کوو خو عملي طور باندې یې نه کوو یا د دې قایل وي یاره دې کال کښې روژې ساتلو کښې مصلحات نشته دومره دومره کلونه روژې ساتلو کښې مصلحات نشته نورو کلونو ته به بیا وساتي جهاد په هغې واجب معطل کوي ځنه خلک هېڅ یو وخت یې نه دی راغلی او ځنه خلک هېڅ د تمامو مسلمانانو ورباندې اجماع وشي ځنه خلک هېڅ تمامو مسلمانانو ته مکمل هدایت وشي او ځنه خلک هېڅ داسې حالت پیدا وشي چې درې سوه دیارلس چې کوم جنګ بدر کې شامل شوي وو همغسې ایمان والا کسان پیدا وشي د ټولې بلوتې دي مکملې بلوتې دي نه څوک دا تاویل هم ورته کوي دا مو ذکر نه و کړی چې یاره افغانستان کې جهاد او پاکستان کې نه افغانستان کې خلک یې چې پاکستان کې جهاد دی افغانستان کې نه هغه هندوستان کې کوم ملایان دي هغه یې تردو کې نه هندوستان کې خو خد نه تاسو ته پته شته دا جهاد نه انکار خو خد دی ها دا جهاد نه انکار دی د دې یوه وجه خو دا ده چې یوې علاقې کې کفر کېږي ښه زور و شور سره یوه ملک کې مغه کفر بل ملکین کېږي موږ د الله ثنا او شکر ادا کوو، الحمدلله، باذن الله موږ به ستاسې په سرونو پښې ږدو، د لارې د سختۍ کومه پروا نه لرو، ځکه زموږ هدف د ټولو دردونو تېره ده، داسې هدف چې د هغې په خاطر هر عذاب خوندور ګرځي او تراخه خوږې وي، ځکه د دین د رڼا خپرول او د دغې ډېوې نړۍ ته رسول همدغه زموږ منهج او هدف دی. د اسلامي خلافت عسکر هغه اتلان دي چې ستاسو او ستاسو د بادارانو د ظلمونو او وحشتونو څخه د همدې متدینو ولسونو د ازادۍ او پرې د یو ازاد شرعي نظام د تطبیق لپاره مجاهده او مبارزه کوي دوی د امریکا او روس دوستان هم پېژني او دښمنان یې هم دوی په عراق او شام کې د اسلامي خلافت په سرخوندویانو د امریکا په مشرۍ د کفري ایتلاف درانه بمبارونه او عملیات هم څاري او په خراسان کې هم د امریکایي جېټ او ډرون وحشي بریدونه هم ګوري چې د یو کال څخه په لنډه موده کې یوازې امریکایي جنګي چورلکو د خراسان په ولایت کې د اسلامي خلافت په مجاهدینو تر درې سوو پورته بریدونه کړي دوی دا هم ګوري چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د پاکستان د کوېټې، بلوچستان او پېښور، کراچۍ او نورو ښارونو کښې اتلوال بریدونه وکړل او لا هم دا لړۍ ښه په شور او زور کښې روانه ده. لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. هو! هغه څوک چې د امریکا او روسیې څخه مرسته اخلي او د شرعي نظام مقابله کوي نو دې خلکو ته زموږ رب مرتدین ویلي او موږ یې هم مرتد بولو موږ په دې برخه کښې د چا له ملامتۍ نه وېرېږو چې ګوندې مرتدینو ته په مرتد ویلو به مو څوک تکفیریان وبولي هو موږ رښتیني مؤمنان مؤمنان بولو او کافرو ته په جرأت کافر وایو ځکه نو ترې ټوله کفري نړۍ په وېره کښې ده او ځان ته له تش په نامه مسلمانو تنظیمونو څخه دفاعي دېوالونه جوړوي دا د حق د لارې هغه برېمنه قافله ده چې د ډېرو سپیو غپا پسې سر نه ګرځوي خو کاروان تېرېږي او سپي غپېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خلافت غږ راډیو ګرانو اورېدونکو ګلالیو ماشومانو په دې هیله یم چې ټول په روغ جوړ خوښ خوشحاله او سوکاله اوسئ ګران اورېدونکو په دې تمه یم چې د خلافت غږ راډیو بېلابېلې خپرونې به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي ګرانو زده کوونکو په ټنډو کې رڼاګانې ښکاري. ډېر ښایسته مینه ناک خلک دي. زمونږ ورونه دي. دا خبره څنګه ده؟ کله چې دلته د خلافت دا مجاهدین نه وو که نه، خلکو به یې خپلو ښځو سره ظلمونه کول، هغوی به یې غره ته لرګیو پسې لېږلې او پټیو کې به یې پرې کارونه کول، سخت سخت کارونه به یې پرې کول، ښځو سره به یې ظلمونه کول. مخکې دا خبرې رښتیا هم وې؟ ستاسو نوم څه دی؟ عصمت الله. عصمت الله تاسو له کوم ځای څخه هجرت را کړی دلته؟ موږ خوږیاڼیو خوږیاڼیو نه راغلی ماشاءالله نو څنګه دا ځای ښه دی که خوږیاڼي ښه دي؟ الحمدلله دا ځای ښه دی دلته خلافت دی اسلامي خلافت استاده خوږیاڼیو خلکو ته څه پیغام دی څه ویل ورته لرې هغې ماشومانو ته؟ ګرانیو ماشومانو راځئ اوس بیا هم حفصه جانې ته راځو چې دې څه زده کړي تاسو ته څه تاسو ته څه وړاندې کوي حفصه جانې نو ته به زده کوونکو ټولو ګرانیو ماشومانو ته څه وړاندې کړې نظم نظم به ورته وړاندې کړې ښه ته ووایه مهرباني یا دولة الاسلام نورت الدنا في الدنا جادت سماك بوافر البركات د زده کوونکو تر منځ محاضره چې تاسې واورېدله ګلالیو اورېدونکو ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ دا خپرونه مو واورېدله د خراسان ګلان دا خپرونه نن په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا خپل کوربه ته اجازه ورکړئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او زمونږ خپرونې به په پوره غور او دقت اورئ د یو مجاهد ملګري سره یو څو خبرې کوو هیله چې تاسې هم را سره واورئ لومړی د ملګري ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو که د خلافت غږ اورېدونکو ته خپل ځان ورپېژنئ خوښ به شو زما نوم خو ډاکټر سهیل ده په خراسان کې هلته اوسېږم ماشاءالله ډاکټر صاحب خلافت ته له راتګ نه مخکې په کومو کارونو بوخت یاست خلافت د راتګ نه مخکې زه خو هلته په یو ځای کښې مې خپل شخصي یو کلینیک و بس هغې کښې مصروف و خدمت مو کولو خو سکون او هغه پکې نه و خو بس ژوند و تېروم څنګه تاسې پوه شو چې خلافت ته تګ په کار دی دا خلافت حق دی او د اسلامي نظام دی دا خو الحمدالله مونږ مخکې نه جهاد کوو او الحمدالله قرآن سنت باندې بس څه نا څه مو الله دا ذهن خلاص کړی و او په ابتدا کښې کله چې په شام کښې خلافت اعلان شو په هغه ورځو کښې الحمدالله مونږ بس دې ځای نه لاسونه جي کړه غیبانه بیعت مو ده ورسره خو د تلو ترتیب هم نه کېده بس هغې له وجې نه بس پاتې وو دلته کله چې بیا په خراسان کښې ربالعلمین مونږ ته خلافت را کړ نو بس بیا الله توفیق هم را کړه بس راغلو خلافت ته بس د قرآن او سنت نه متاثر شي د خراسان په اړه خلکو مختلف شبهات او مختلف تورونه لګول نو ستاسو په زړه کښې کله په دې اړه چې کوم شک موجود وي یا د خلکو کومې خبرې چې وي شبهات هغه کوم شبهات وو کله چې تاسو بیا خراسان ته راغلې شبهات مو ختم شول زه چې کله خلافت ته نه وم راغلی دې نه مخکې خلکو به ډېر څه ویلې چې یاره دلته داسې کار کېږي هغسې کار کېږي خو ما پکې بېخي څه نه ویل ما هلته ولې زه د دوی معلومات وکړم تحقیق وکړم چې ایا دا خبرې حقیقت لري که نه لري بیا چې کله دا د د بالا ولسوالۍ یو تن عمر په نوم باندې دا زما ملګری او مخکې به د ده خوا ته مونږ تلو راتلو نو د هغې یو ویډیو خپره کړې وه او هغه یې را ولېږله بیا نو هغه چې کله ما وکتله خلکو ته یې دا دعوت ورکړ چې ګورئ خلکو مونږ د خلافت او د جهاد دې لپاره کوو چې خلافت قایم شي د الله نظام قایم شي او اوس خو الحمدلله چې خلافت قایم شو نو مونږ راغلي خلافت سره یو ځای شوي او دا خلک مونږ باندې الزامونه لګوي خو الحمدلله چې هغه ویډیو کله ما وکتله بیا زما زړه بیخي تسلي وکړله بیا د راتلو ترتیبونه مې په ځان لپاره جوړ کړه بیا الحمدلله زه راغلم موږ خو دلته د عوامو سره د مجاهدینو په نسبت ډېره نرمي او ډېر ښه اخلاق کوو، وجه دا ده چې عوام خلک په دین باندې دومره نه پوهېږي یا ذهن یې دومره کلاو نه وي، د هغې له وجې د عوامو سره موږ ډېره انتهايي نرمي کوو او ډېر ښه اخلاق ورسره کوو تر څو چې دوی متاثره شي د الله د دین نه او د مجاهدین نه د دوی قدر ډېر کوو. جزاک الله ډاکټر صاحب تاسې خپلو هممسلکیانو ته او خپلو ملګرو ته د خلافت غږ اورېدونکو ته کوم پیغام که لرئ مهرباني وکړئ ما خو په عام طور سره ټول مسلمانانو ته دا پیغام ده چې راشئ خلافت ته دا حق ده د الله دین ده او کوم عمر او ځواني چې الله رب العالمین تاسو ته در کړې د دې پوښتنه الله د قیامت په ورځ کوي چې تر څو بیا خړسترګې نه شي د قیامت په ورځ باندې او خاص کر علما او شیوخ او مدرسینو دوی ته مې دا پیغام ده چې علماو تاسو خو په حق باندې پوهېږئ تاسو خو د الله دین قرآن او سنت لوستلی ده، تاسو ولې دې دین نه متاثره کوي او ولې دومره سستېږئ او په ځان کښې بېغیرتي راولئ چې بس د طاغوت په خاوره کښې اوسېږئ او هلته هر قسم سختۍ او تکلیفونه او د دې مرتدو حکومتونو له خوا نه هغه دغه په ځان باندې برداشت کوئ بېعزتیانې او ورسره هم په علمي او مسلکي خلکو ډاکټران، انجینران او ورسره نور داسې پوهان او خلکو ته مې دا پیغام ده چې ای وروڼو، ای مسلمانانو! تاسو ځان ته مسلمانان وایئ، راشئ د الله د دین خدمت وکړئ، رب العالمین به تاسو نه د قیامت په ورځ د دې علم او د دې پوهې او د دې استعدادونو پوښتنه کوي چې تا ته ما دا پوهه او استعداد در کړی و، تا ولې زما په لار کښې مصرف نه کړ؟ مومنو اورېدونکو! دا اوس زموږ د نن شپې نشرات، په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. ان شاء الله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په الله عز و جل سپارو. هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله.